اوس چې د مسلمانانو ځان ته جماعت او ډله جوړیږي نو د هغه ډلې د پاره دا درې مېسه کې دا درې مېسه اوس شروع شول دي لاینه او دا درې مېسه تر آیات نمبر 129 پورې راخه یو سل یو کم دیرشم نمبر آیات پورې بدای سي په دې ځکه ورته بیان نه په دې ایسه کې ورته وای چې خاطر اوس جماعت جوړ کړه مسلمانانو ځان ته ډاله د مسلمانانو ځان ته تنظیم او ځان ته پارٹی دروړه هغه پارٹی به سي داغي به پنځه اصول تو اصول به پنځه اصول به اول اصل به بیانې په آیت نمبر 102 کې یا ایه الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته څه شی دی هغه د اخلاص په عقیده کې عقیده به خالص ای خالص سوچه مسلمانان به خاص سوچه مسلمانان په عقیده کې به ګډوډۍ چې کوم دنو هغه بني دویم نمبر واعتصموا بحبل الله جميعا قانون به سي منشور به سي هغه به د الله کتاب وي او د رسول الله سنت به ښا دریم نمبر په آیت نمبر 104 کې ذکر کی چې جماعت ته جوړ کو تنظیم دې جوړ کو د مسلمانانو نو ولتکم منکم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف دا لکه تا سره په جماعت کې یو د ارشاد والا د دعوت والا ډله موجوده چې هغه ډله وسکي هغه به خیر طرف ته دعوت ورکي نو بیا دتا دغه دری اصول چې ذکر کینو په دې میانس کې ته بیا سلک د دې سره متعلق خبره ذکر کړي هغه متعلق خبره سدي تا ته وایي چې ګورا امر بالمعروف نهي عن المنکر کوي ولی کوي نه کوي نو څه چل به وشي اختلاف په در کې راشي په دنیا کې آیت نمبر 105 کې وایي او په آخرت کې به سکار وشي مخبد تور فاما الذين سودت وجوههم اكفرتم او کچا امر بالمعروف وکړو نو 107 کې ته وایي مخونه به سپینی په قیامت کې خوشاله وي او په نعمتونو کې وي دا غین ورستو بیا د امر بالمعروف د کول وجه بیانې په آیات نمبر 110 کې درته وی وی به امر بالمعروف کې ځکه کنتم خیر امه اخرجت للناس دا امت د دې لپاره الله تعالی را لېګل دي بیا راته وی چې امر بالمعروف کې کنا نو ستاب د دوه قسم خلکو سره تعلق راځي د دوه قسم علما سره بری تعلق راځي یو قسم علماء سودی نو دا غی برته لس بد صفاتونه ذکر کی لس بد اخلاق برته ذکر کی تر آیت نمبر 112 پوری بیا برته وی یو قسم خړل علماء دی ها 113 114 115 پاغی کې برته بیا د اغی لس خصلتونه ذکر کی چې هغه خړل علماء پکشته دي د اغین ورستو به بیا او په دې 115 کې به هغه سلورم د جمعات د پارا د تنظیم د پارا سلورم اصل بمنه ته ذکر کی و ما يفعلوا من خير فلن يكفروا پوچ کنه هغه به زمنن ذکر کی چې د الله تعالی په لار کې به خرچم کې جماعت د مسلمانانو ډله ده نو دې د پارا چنده ورکول د دې د پارا خرچ ورکول هغه بکی بیا د اغین ورستو منکرین تصور کوي چې کم خلق انکار کوي کافر دي هغه ته تخویف ور کوي او د هغه د خرچي چې هغه د الله په لار د هغه کوم خرچي کوي نو دا هغه یو مثال برته ذکر کی دا هغه هیڅ فائدہ نشته دي بیا په آیت نمبر 118 کې برتا د جماعت او د تنظیم پنځم اصل ذکر کی چې جماعت او تنظیم خو جوړ کو خورازداران او مشوره کې داسې خلق مال چې هغه منافقانی هغه کافران او مرتد او یا دغه رنګ يهود او نصارا وی یا ایه الذین آمنو لا تتخذوا بطانه من دونکم لا یعلونکم خبالا تیشوا دغه دغه دغه رازداران ما جوړوا دا پنځه اصول چې ذکر کین ورپسې چې دا دا رازداران ولی ما جوړوا نو ردی منافقانو برت لس بد خصلتونه ذکر کی تر آیت نمبر 120 پوری دا به ذکر کی نو چې دار تر دوی لس خصلتونه ذکر کی نو دا هغه نه ورستو بیا تا ته وای چې ها اوس راشه اوس توای چې ردی بس فائدې چې جماعت په دې اصول او چلیږي نو جماعت چې په دې اصول او چلیږي نو دا هغه فائدہ او چې اون چلیږي هغه اصول کې لږ فرق راشي نو دا هغه نقصان نو دوه مثالونه به درکې یو د بدر یو د احد په بدر کې په جماعت کې دا اصول مکمل برابرو نو چې برابرو نو الله تعالی فتح راوستا او په وخت کې پکې معمولی غونته کې شیطان څخه کوشش وکړو نو څه چلو شو بیا شکست راغی نو دغه اصول به خیال ساتي نو پنځه اصول د جماعت دي او په میانس کې سره دغه متعلق بعد بعد خبره برازي خاص صحیح شو پنځه اصول کم دي اخلاص په عقیده یو دویم نمبر منشور بر قران او سنت وی قانون بر غوی دریم نمبر امر بالمعروف والا یو اداره به تاسو موجوده په جماعت کې سلورم نمبر خرچه بکی پینزم نمبر کفارو کی منافقانو کی بسوک رازدار سڑے او مشوری والا نه جوڑے په دې طریقه باندې بد مسلمانانو جماعت هغه بد پات کی یو پاک پات کیږي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته یا دا اولنې اصل ګورا یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو اتقوا الله او یریږي د الله نه حق تقاته په حق تقوا دا په حق یری دا سره ها په حق یری دا هغه سره حق تقوا او کوي دا چې څنګه حق دی په دې دا کې تفاسیرو حق تقوا تفسیر کړی دی چې هغه څنګه دی نو هغه داسې دی چې بأیطاع ولا یعصى طرفه عین چې داسې اطاعت وکړي شي چې بالکل دسترګې درق په اندازه باندې سونه شي داغه نافرمانی ونشي او وی بی ان یشکر ولا یکفر چې داغه کامل شکر ادا کړی شي او داغه بالکل ناشکری و نه کړی شي دا قسمه تفسیر کړه دی نو چې هغه کړه دی نو بیا دلته کې جواب وکي وای آیات منسوخ ته آیات سره منسوخ ته پس سره منسوخ ته وای په سوره کې تغابن فتقوا الله ما استطعتم چې دومره تقوا د الله نه وکي چې څومره تاسو وس کیږي نو وای دا خبره خو د وس نه بار دي مونږ وای د وس نه نه دی بار تب تقوا کې داسي چې الله تعالی تا ته سمره ویلي دي خو څه کنه خو اوس چې بالکل بل الله نافرمانی یو وخت یو ظلم نه کې دا الله ناشکری به یو ظلم نه کې دا بالکل پتا باندې اوس هم شته دا غسیزونه البته ستاد وس مطابق چې د وس نه د اقوس بیا د الله نه رانی شي لکه ته خطا شوی یا در نه هیر شنو غی بارک راغلی رفیان امتی الخطا والنسیان خو حق تقاته ددا چې استاد وس مطابق تر نه شکرای نه ځان وساته پوښ کنه د استاد وس مطابق تد نه فرمانی نه ځان وساته نو دغه تسویل کیږي حق تقاته ویل کیږي ولا تموتن او تاسو ممړ کیږئ الا وانتم مسلمون مگر په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان یئ تاسو خالص یئ په عقیده کې الله لرا وانتم مسلمون خالص تابعدار د الله نو په داسې حال کې مرشدا سے ممړ کیږئ نو مرګ خو زما په اختیار کې نه دی نه مرګ خو نه په اختیار کې خو اسلام خو په اختیار کې دی کنه په اسلام کې چټي مکوا د مرګ پته نه لګي دا سني چې په داسې حال کې درته مرګ راشي چې ته په اسلام کې نه وي خو شو کنه نو د داسې اعمالنا د داسې عقایدنا د داسې کردار او د داسې مجالس نه ځان ساته چې پاره کې ته د اسلام نه سکیږي بهر کیږي مطلب دا د اسلام په کارونو کې یو منټ لم چټي مکوا چټي مکوا ذکر چټي پته نه لګي په چټي کې برکه مرګ راشي نو بیا بس چې په بد حال باندې بلال شي نو یو بداوی خدا د جماعت په اصول او په آداب کې دادی دویم واعتصموا بحبل الله او منګول ولګوي کله کراونی سي بحبل الله رسید الله تعالی جميعا ټولو دا الله رسول سره دا الله دین دی دا الله رسول سره دا الله کتاب دی ابن مسعود سے وای حبل الله المتین القرآن حبل حبل الله المتین من السماء الى الارض قرآن دا الله مضبوط رسول دا, دا اسمان نظم کتاب دی ته رسي وی ها پوښ کنا رسي ورته وی دای ورته یو قسم ته استعاره ورته وی مصرحه استعاره ده او بیا هغه ته اعتصام ثابت کو دا اساسه دا تخیل دی دی ته استعاره مخیله تخیلیه ورته وی ها ولا تفرقوا او تاسو تفرق او اختلاف مکوي تفرق مکوي پدې کې د الله په کتاب کې تفرق بیا دوه قسمه دی یو تفرق للدین دی او یو تفرق فی الدین دی یو د دین د پاره اختلاف کول دی د دین د پاره اختلاف داسې دی دا ځکه کې یو سړی دی هغه چرس کی ته ورته یار زماره سره ورانه شو پوه شو کنه دا د دین د پاره دی یو په دین کې دنه اختلاف کول دی پوه شو کنه لانجه پکې د ځان نه جوړه کی نو دغه تفرق چې کوم دنه دا ناروا دی هغه بل روا دی ابل کې عقل واجب وي مونږ د کفار سره تفرق کو کنه کو کفار نه مونږ ځان جدا کو او دا غي د دوستانی نظام ساتو دا فرض دی واذکروا نعمت الله یاد کئ نعمت د الله تعالی علیکم پتا سو باندې اذ کنتم هغه وخت چې وای تاسو اعداء دشمنان په خپل میانس کې فخپل مینس کې تاسو یو بل سره سوي دشمنی وي نو فعلف بین قلوبکم ا نعمت سره هغه داري فعلف بین قلوبکم نو مین راوست الله تعالی په مینس د زړونو تاسو کې الله تاسو تر مین د مینه واچولا فاصبحتم نو وګرځي دی تاسو به نعمته په نعمت د الله تعالی باندې اخوانا نورونه رونه دغه الفت د دې سبب شو چې تاسو شوي یو بل سره رونه رونه شوي او ورورولیم چې کوم دغه جوړه شو فاصبحتم تاسو وګرځیدئ سبا یې پکې راوړو سب اصبح یصبح اصباحا چې کم کار په وخت د سبا کې وشي مطلب دا دی چې د دې اختلاف په وخت کې خو سو تور تیار وا نو چې کله دا تور تیار وا چې کله قران راغی کله مين رااله او هغه د مسلمانانو په زړونو کې الفت راغی نو هغه تور تبا از تور تیار چې وا هغه په سپین سبا باندې شو بدل شو نو کې وی فاصبحتم او ګرځیدای تاسو به نعمتې په نعمت د الله تعالی باندې چې هغه مين وا اخوانا نورنا نورنا وکنتم علی شفا حفرة من النار په دنیا کې دا فائدہ شو چې تاسو رونه شوي په آخرت کې سدي هغه داده وکنتم وی تاسو علی شفا حفرتن پاغه کناره د کند باندې من النار د اورنا فانقذکم نو بچ کړی الله تعالی تاسو من هاد دغه اورنا دغه کندنا الله تعالی تاسو را بچ کړی تاسو خو غرزه دی داسې حالت ته رسیدلی وي په جاهلیت کې کذالک یبین الله دارنګ بیانې واضح بیانې الله تعالی لکم تاسو آیاته آیاتنا خپل لعلکم تهتدون دې د پاره چې تاسو هدایت مو مې او د گمراهی نه بچ شئ نو دای دویم قانون د جماعت د پاره تاسو وخو چې جماعت د مسلمانانو بنیاد د پسبان دی اعتصام به حبل الله د الله قانون د الله کتاب د رسول الله سنت په هغه باندې بستا قانون رواني او په هغه باندې بچلېږي هغه سره به اتفاق راځي او کچیر ته هغه تفریق او د نبی به اختلافات دي ډلې ډلې چې کوم نه هغه بیا څه کیږي تقسیمیږي بخا دریم نمبر قانون وګوره دریم قانون د جماعت د چلیدو د پاره بدایي ولتکم منکم امه او ودستاسنا امه یوړلا يدعون الى الخير چې هغه دعوت ورکړي خیر ته خیر سره مال تاسو پیری ویلو ما ثبت بالکتاب والسنه کم شی چې په قران او په سنت سره ثابتي نو شریعت تا او دین طرف ته بسور کوي دعوت ور کوي ښا دا کار دی و یامرون بالمعروف او حکم بکای بالمعروف یا وعظ بکای دعوت ور کوي یا مر یا حقیقی معنی دا او یا مجازی معنی دا وعظ ترغیب تزیین دا ټول پکې راځي ترغیب ور کوي بالمعروف نیک کار تا معروف څه ته وایي کل ما يعرف في الشرع ارغه کار چې په شریعت کې پیژندل شي شریعت دا غي صفت بیان کړي چې دا حکار دی وینهون عن المنکر او منکای به خلق د منکر نه منکر ما غره چې په شریعت کې بد ګڼل کیږي او شریعت نه منی غي ته ویل کیږي و اولائک هم المفلحون او هم دغه کسان کامیاب دي چې کم کسان دعوت ال الخير کوي کم کسان امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي هم دغه خلک کامیاب دي نو دریم اصل دغه شو اوس درته وای په دې دریم اصل کې لک تفصیل کوي چې ګورا تاسو خو دغه کوي جماعت ساتي د مسلمانانو نو دا یاد ساتي چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر بکوي که امر بالمعروف او نهي عن المنکر نو نو بیا په دغه سره اختلاف برازي ډلبازي برازي پارټي به جوړيږي نو دارته وی ولا تکونو مکیږي تاسو کلذین پشان دا کسانو تفرقو چې تفرق کړو تفرق اختلاف وخت تلف او اختلاف کړو یو تفرق ته یو اختلاف دی تفرق سره پارٹی بازی هغه په عقیده کې ده او اختلاف څه دی هغه په فروع کې ده په آداب کې ده په احکام کې ده نو اول په عقیده کې پارٹی بازی وکړه ورسته اختلاف بیا په احکام کې وکړو ولا تکونو مکی گئی تاسو کلذن پشان دا کسانو تفرقو چې فرقه بازی او پارٹی بازی کړي وا وخت طرفو اختلاف کړو من بعد ما جاءهم البينات پس دا غنه چرار دوی ته واضح دلائل واضح بینات او دلائل موجودو خو لیکن دی په دین کې ځان نه سکولی ځان نه عقیدی او ځان نه پارټي او اختلافات به جوړول واولائک لهم عذاب عظیم او دا کسان لپاره عذاب لوی دی خاص دوی د پر عذاب لوی دی ولی زکه چې دوی امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرې خو نو چې کله هغه پرې خو دو نو په دنیا کې اختلافات شکار شو او په آخرت کې وت عذاب لوی دی ښا یوم تبیض وجوه وتسود وجوه اوس د توي چې دا اختلافات چې سو کوي او دا رنگ ځان د دغه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لار پرې دی د خیر والا لار پرې دی نو د دې خلکو به مخونه په قیامت کې تور وي ها نو خلک په دوه ډلې تقسیمیږي یو د امر بالمعروف کوون کې خلک دي او یو د امر بالمعروف پرې خودون کې خلک دي نو ځکه چې دغه حالات هم دوه راځي یوم پاغه ورځ باندې دا یوم ظرف ته عذاب عظیم د پاره دا عذاب لوی بکلی یوم پاغه ورځ کې تب یذ وجوهن چې سپینیږي به مخونه بعضی وتسود وجوهن او توری توریږي به بعضی مخونه بعضی مخونه به توریږي او بعضی به سکیږي بعضی به سپینیږي دا په حقیقی معنی باندې بعضی حمل دی او ور سره به داوی چې سپینیدل معنی دا ده چې خوشحالي به په لخوا خوشاله به او په نعمتونو کې به او د توریدو معنی دا ده چې دا بسوي دا با خفه وي او په غمونو کې به خفه وي او په غمونو کې به خجی فاما الذين سودت وجوههم اوس دو قسم خلق ذکر کړ یو سپینو مخونو والا یو تور مخونو والا اوس تفصیل ذکر کوي په اجمال کې سپین مخ والا مخ کل طبیعت دو وجوه او په تفصیل کې اوس تور مخ والا مخ کوي ولی ځکه چې هغه خلق کامیاب نو هغه مخ کول اول اوس تور مخ والا ځکه چې دا ډیر دي نو دا را مخ کې په تفصیل کې فاما الذين سودت وجوههم نو پس هر چا کسان دي چې تور شوی دي مخونه نه دوی نو هغه یقال لهم هغه ته ویل کیږي اکفرتم بعد ایمانکم آیا کافران شوی وي تاسو پس د ایمان تاسو نه فذوقوا العذاب نو اوس کوي عذاب بما کنتم تکفرون په سبب دا غي باندې تاسو کفر کولو چې تاسو کفر کو نو د کفر په وجه باندې تورمخ اوس عذاب سکی وی سکی دا بدوی ته وای ښا اوس د دې آیات نه معلومیږي اکفرتم ګورې دې ټکی ته وګورئ اکفرتم بعد ایمانکم تاسو کفر کړو پس د ایمان نه نو دینه خو معلومیږي چې تور مخونه بل هغه کافر وی چې هغه اول ایمان راوړی او رسته یې سکړی رسته کفر کړی یعنی مرتد چې ورته وای څه ته وای مرتد هغه کافر ته وای چې هغه ول ایمان راوړي رستو کفر وکي نو دین خدا معلومیږي خو لیکن دا په دې ځای کې صرف د اهلی کتابو د پاره وي ځکه چې اهلی کتابو اول ایمان راوړي او اول دا پیغمبر منل او دا غدراتلو نه مخکي او رستو دا غي پیغمبر نه سوکلو انکار کړو دا دې ځای کې د دې لپاره وي غني سورته یونس کې براشي والذین کسبوا السیئات جزاء سیئه بما کسبوا ها او بیا رست راضی و ترهقهم کانما اغشیت وجوههم من الليل ها دا سی بری دا مخونو ته به تور ته وای که چاته شپې تور ټوکړه ورتا چولې دا پوښوي قطعا من الليل مسلمه نو هغه به دا تک تور ټوکړې ورتا هغه ټول کافر د پاره دي نو ټول کافر به تور مخي خو په دې ځای کې د کتاب بحث ته نو ځکه وسره وی چې اکفرتم بعد ایمانکم تاسو د ایمان نه پس کو پر کړو مخکم دا رسول منو خو چې راغ نو تاسو ته انکار وکړو دا دې راکې ذکر ذکر کو و اما الذين بيضت وجوههم او هر چا کسان دي چې سپین شوی مخونه راغوي ففي رحمت الله نو دا پر رحمت د الله تعالی کی وی دی بل الله پر رحمت کی وی په جنتونو کې وی هم فيها خالدون دی به همیشه په دې جنتونو کې په دې رحمتونو کې دا سوق دي تور مخي او سپین مخي ابن عباس سے بوئی یوم تبیض وجوه اهل السنت وتسود وجوه اهل البدعه والفرقه هغه وای چې سپین بشي مخونه د چا د اهل سنت والجماعت اهل سنت والجماعت څوک دي چې د رسول الله په سنت پس روان وي والجماعت جماعت د صحابه پس روان وي وتسود وجوه او تور بشي مخونه د اهل البدعات ابن عباس ته وای اهل البدعات څوک دي چې هغه په دین کې د صحابه او د رسول الله د لارې نه خلاف د ځان نه پکې نور څه نه راو باسي او هغه ته دین وای نو دغه بیا اهل البدعات دي دا غوي مخونه به تور وي تلک آیات الله دغه آیاتونه د الله تعالی دي نتلوها چې مونږ یې ولو علیک فتا باندې بالحق د پاره د بیان د حق وما الله یرید ظلما الله تعالی او نه دی الله تعالی دعوت بیا را تکرار شو الله لا اله الا هو لا اله الا هو العزیز الحکیم شهد الله انه لا اله الا هو سیشوا ان الله ربی و ربکم فاعبدوا ان هذا له القصص الحق وما من اله الا الله دا ټول تیر جو کنه اوس راغه لله ولله ما فی السماوات و ما فی الارض اوس چا وی چې الله تعالی ظلم ولې نه کوي نو الله وی زول ظلم وکم ظلم خو ته سوک کوي خود چا د دی وجه نه به کوي چې رچانه بس شي په زور اخلي نو زما خدا ټول مخلوق زما دی دا ټول زما دی زما په اختیار کې دی نو زه به ولې ظلم کوم ولله خاص د الله په اختیار کې دی ما فی السماوات هغه ټول هغه چې په اسمانونو کې دی و ما فی الارض او ټول هغه چې په ځمکو کې دی و الی الله ترجع الامور او خاص الله ته واپس کول شي ټول کارونه په قیامت کې ټول کارونه ټول امور به الله ته واپس کیږي اوس کنتم خیر امه اخرجت للناس دا مخکې تا ته وی کنه چې ولتکم منکم امه يدعون الى الخير یو ډله په تاسو کې وی چې هغه به امر بالمعروف کوي اوس وای دا به ولي دا به زکه موجود وي دا به زکه موجود چې تاسو ټول امت ته دې کار د پاره را لګیل شوی چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر بکوي نو کټول امت په نورو کارونو کې مصروفه ایسو علم کې ایسو یو کار کوي څوک بل کار کوي نو یو ډله خو بل دې کار د پاره وباسي خو شي تنظیمی ترتیب ته مخ کې وقولو او مجموعي فریضه ته اوس کوي ته مجموعي فریضه خو په ټولو مکتا تنظیمی ترتیب لاله چې یو ډله ورته وباسي چې هغه دا کارو کی نو فرض کفایه نه ټولو نه مساقط شي دا فریضه صحیح شو کنتم خیر امه کنتم وای تاسو فی علم الله دا الله په علم کې د مخکنه یا کنتم وای تاسو په لوح محفوظ کې یا دا سوا چې نه بس دا کان استمراری دی کنتم یی تاسو خیر امه وای معنا مکه وای یی کو کنه پوه شئ کنتم یی تاسو خیر امه بهتر ډلا اخرجت للناس اظهرت للناس چې ظاهر کړی شوی د پاره د خلکو دا خلق د پاره ظاهر کړی شوی د سره پاره تامرون بالمعروف چې تاسو به حکم کوي په نیکو باندې وطن هاو نو من بکوي عن المنکر د منکر د بد کار نه خادا کارونه بکوي خ اخرجت للناس داعی به کاروي خلق ته کار خبره بکي خلق به کوي مخالفتونه ولیکن دې به کار شروع ځکه چې اخرجت للناس ته کنه صحیح شو دې به خلق ته کاروي وتؤمنون بالله بل ایمان براوړی په الله باندې اوس الکا عجیب خبره ده اولی ورته وی چې امر بالمعروف بکوي نهي عن المنکر بکوي په اخر کې ورته په الله به ایمان راوړي نو اول به ایمان راوړي چې اول به امر بالمعروف نهي عن المنکر کې اول خو به ایمان راوړي نو جواب دا غي دا دی چې دا ایمان څه شی دی دا ایمان کامل مراد دی یو مان دا دا دیو مان راج ندل تک ایمان نہ مراد یقین دے وتؤمنون بالله وتوقنون بنصر الله دعوت بچلې د الله د مدد امید بلري د الله د مدد باندې به یقین لري مایوس کیږي باندې چې او هدا خو خوان نه کوي نه نه چلیږي ولو امن اهل الكتاب لکان خیر لهم الله وای کې چرته ایمان راوړو کتابیانو لکان خیر لهم نو خامخا دا بهتر او د دوی لپاره منهم المؤمنون دا اوس داعی ته دغه خیخه او داعی ته دعوت چلے کنا نو ستامه کې دا دوه قسم خلک دوه قسم علما برازي نو ګوره بخا چې هر یو ته د هغه د مرتبه مطابق چلیږي نو ته او پیجنا په بعضو کې بدا صفاتی نو لفظ ذکر کوي د علماء سو صفاتونه بیا روستو ذکر کوي لفظ علماء حق صفاتونه دا دواړه ته ذکر کوي منهم المؤمنون بعض دا وی نه مؤمنان دي واکثرهم الفاسقون او ډیر دا وی نه فاسقان دي ډیر په دې کتابیانو کې فاسق او بيدینه خلکم شتخا یو صفت ولا ذکر کړي چې هغه سره بيدینه فسق دی دا یو صفت شو اوس دویم ګورا لن یضروکم دویم صفت دا دی نشی zarar نشی در کوله تا تا الا اذا مگر دخلی بدرد اے اذن سمراد دی بدنی تکلیف تا تا نشی در کوله علماء سو خو لیکن دا خبره ده چې بخلی به بدر در رسی کنزل بدر دی د دروغ فتوی پوش کنا تس ما قسم نمونه هغه به در باندې لګی پوش کنا ته به دا غینه نه خفقیږي و ان یقاتلوکم درې مګورا و ان یقاتلوکم کچرته جنگ کوي دوی د تاسو سره د علماء سو بل صفت دا دی یولوکم الادبار نو تاوی به تاسو شاګانی دا بوز دل دی ښا دنا یریګه ما دا بوز دل دې بتانه تختی ثم لا ينصرون بیا به دوی مدد نشي کولای د الله تر طرف نه سلورم صفت وګوره بل صفت دا دی ضربت علیهم الذلت وهل شوه دی ها وهل شوه دی مہر کړه شوه دی په دوی باندې ذلت اينما ثقفو چرته چې اومونته شي الا بحبل من الله چرته چې اومونته شي په ذلت ته ها دی به والي کیږي دی به ټکول کیږي دا کتابیان يهوديان خصوصا خو شو کنه دا به وجل کیږي الا مگر په هغه وخت کې ان يعتصموا بحبل الله چې دوی د الله را سي راونی سي د الله را سي صدا چې ایمان راوړي چې ایمان راوړي وحبل من الناس او چې دای منګولې ولګي پاغه را سي د خلکو د خلکو را سي صدا نو مفسرین وای د خلکو را سي دادا چې د مسلمانانو ذمه قبول کی څه قبول کی ذمہ قبول کی چې بس صحیح ده په اسلامي حکومت کې وخت یې روما او ما ته سموي د جزیه ورکوم نو په دغه وخت کې د دنه وای ذلت څه لري شو ولیکن دی باندې سوال لازم چې نه جزیه خو په خپل یو ذلت دی نو بیا خو د ذلت نه ونه وته نو بیا دې معنی کوي چې وحبل من الناس نه مراد ایمان دی چې د مسلمانانو ملګرتیا اختیار کې او د صحابه غوندي ایمان راوړي یو معنی دار دیو معنی دار چې نه وحبل من الناس یا رسی د خلکو ونیسی مطلب د خلکو په تعلق باندې یو ځای ته ځان ورسی خو څه کنه نو بیا بچ کیږي بنی اسرائیل باندې دا مهر دا وخت يهوديان باندې لګیدل دي دا غي وخت نه دونیم زره کال تقریبا 2000 کال سره کم او بیش دا برابر شو چې په دوی باندې دغه مهر لګیدلې ده ا دوی دغه نه راوتی دي د بیت المقدس دغه نه بیت المقدس نه او دغه په دنیا کې آثر بتر ګډ وډ او تیرس تیر ګرځیدل یو ځای کې به نصارا وال په بل ځای کې مسلمانانو وال په بل ځای کې بل چاوال دوی سم وال پړلې دي اوس چې دوی ورسېدل د اسرائیل سټیټ قائم کو په خیال کې خیال مو اسرائیل سټیټ قائم کو دا په سبا نه دی دا وحبل من الناس ته دا د خلکو پر اساس ځان رسول دی په خپل دې کې ګوره اوس هم چې امریکا ته لری شو برتانیې ته لری شو کنه یهودو سبیا الله تعالی مکه ذلت دی ښا خو الله دا ویلی چې یا په د الله پر اساس بچ کیږي چې اسلام قبول کړي بیا به الله ترقی ورکړي صحیح شو کنه دا کوم وخت نه وایي بعضی وی بنی اسرائیل دی نو بس دا بیا غدی چې الا بحدیث کړه ده به حبل من الله دی کنه دا الله را سیر علی ولدا نو دوی ته الله تعالی پاتشن ور کوي کامیابی ورته ور کوي صحیح شو او دا بل ډلا چې دا دا کم چې اوس سټیټ قائم کو ملک جوړ کو نو پسې جوړ کو و حبل من الناس د خلق په ترو باندې د امریکای او د برتانی کنن ته هغه یا خو بیا به کې سنشتره ها بیا به کې سنشتره الله داس دلیل کړی دی ها وحبل من الناس وباء بل ګورایل دی بتی پر وباء دوی اخت شوی دی گرفتار شوی دی بغضب من الله فلوی غضب سره طرف د الله نه بل صفت وګوره وضربت عليهم المسكنه او والي شوی دی په دی باندې المسكنه فقر او غریبی غریبی په والي شوی دا بس هغه دوی پورې تړلې ده کته وا چې نه يهوديان خلن سبا په دنیا کې مالدار دي نو دا پکې یو څو کسان دي ښا نور چې سټیټ ته ورشي کنه اول ته وګور نو د سپید لکه خوار خلک ته خډیر غریب خلک ته نو دا ډیر عاجزان دي ذالک بانهم بل صفته وګوره د دې بد علماو ذالک دا ذلت ټول راغله دي دا غضب ټول راغله دي بانهم په سبب د دې باندې کانوا یکفرون بیاات الله چې دوی انکار کوي د آیاتونو د الله نه همیشه دا دوی صفت ته دوی د الله د آیاتونو نه انکار کوي ښا دای دای وم وم بد صفات شو و یقتلون الانبیاء او وجنی پیغمبران بغیر حق بغیر د جرم شرعینا یا بغیر حق بغیر د ګرم نه په قانون د دوی کې دوی په قانون کې ګرم نه خودی وجنی ذالک بما عصوا دا کارونه ولیکي دا کارونه په سبب د دې باندې چې دوی نه فرمانی کړی د پیغمبرانو نه هم صفت دا شو وکانو یعتدون او دوی تجاوز کوونکې په دین کې د خپل حد نه د الله تعالی د حدودونو په تجاوز کړل په دین کې نو په دې وجه باندې په دې باندې دغه دغه لګیدلی دي دغه ټاپی په لګیدلی دي خام دای لږ صفات ته ذکر کړل د چا د بد علماو چې دا بل دعوت پلار کې تا ته په مخ کې راځي استاد دعوت او استاد جهاد پلار کې خدا یاد ساته چې دا خلک فاسقان دي دویم دا یاد ساته چې د دوی خود خلې زور ډیر دی د خلې ډز کوي کله در باندې فتوی لګي نور څه نشي کوله دریم نمبر بوزدل دی سلورم نمبر دا دی چې دا ذلیل خلق تی د مالدارو په دروازو کې د حاکمانو بادشاہانو په دروازو کې ولاړی دا غي نه خیر غواړي بل مسکنت کده سره ډیر معلوم راشي کنه د خود د خوې خوار دی ها خوې خوار دی غریب دی بس سوال چې کوم دنو هغه بکای او روپۍ پسې بچ کوم دنو دین خرڅي دا بردکاری بل صفت دا دی چې د الله په غضب باندې گرفتار دي پوښوی الله تعالی په غضب کړ دی بل دا د الله آیاتونه نه منی ښا کار آیات متتوای دی نه منی بل دا چې اهل حق قتلی دا غی په وجلو کې کوم دنو دې سکی دې کومک کوي او مدد کوي هغه زمانہ کې انبیاو دا اوسنی چې دي کنه نو دا سکی دا د حق پرستو او د مجاهدینو خلاف دا غی سکی د بادشاهانو د ظالمانو سکی دا غی کومکونه کوي او دا وی بکې دی ولې وای مونږ ولم لا ما تکړه او بل څه دی بل نافرمانی د الله کوي او تجاوز کوي په دین کې د ځان نه زیات خبرې څه کوي اگر او باسي دا دا کارونه کوي بل ګورا لیسو سوا اوس خدا ټول کتابیان داسې دي الله وای نه نه نه نه انصاف خبره دادا لیسو سوا نه دي ټول یو برابر من اهل الكتاب د کتابیانو نا امه یو ډله شته د کتابیان د يهودو نصارا امه یو ډله دا قائمه چې ولاړوي امتن قائمه یو ډلل د الله د عبادت د پاره د امر بالمعروف د پاره د جهاد د پاره ولاړ وی تیار خلک دي یتلون آیات الله لولی آیاتنا د الله تعالی انا اللیل په وختونو د شپې کې وهم یسجدون او په داسې حال کې چې دوی سجدم کوي سجدیم کوي الله تعالی ته نفلی عبادتم کوي دای درې صفات شوخه امه قائمه یتلون آیات الله او وهم یسجدون دری صفات ذکر شو څلورم صفات ګورا یؤمنون بالله ایمان راوړي په الله تعالی باندې ایمان رستو ذکر کو حالان کی تلاوت کو سړی الکی او دغه امر بالمعروف کو سړی الکی چې اول ایمان راوړي دا ایمان وای هغه کامل ایمان د په اعمال سره زیاتیږي هغه ایمان کامل چې ورته وي هغه دی یؤمنون بالله ایمان راوړي په الله باندې والیوم الاخر په ورځ رستنی باندې ویامرون بالمعروف بل کار دا دی چې امر بالمعروف کوي دا پنځم صفت وینهون عن المنکر او پغم صفت دا دی چې منع کوي د بدونه ويسارعون فی الخيرات او منډه وهي پنیکو پنیکو کې د نیکو په کارونو کې د یو بل نه مخکې کیږي مسارعت کوي یو ګوري مسارعت ته یو عجلت ته عجلت ناروا ده عجلت هغه ته مسارعت دي ته وي سرعت او تیزی دي ته وي چې تقدیم الاهم فلهم ته اهم اهم مخکې کې هغه پس په ترتیب رواني او عجلت دي ته وي چې هر څه ترتیب دی ګډ وډ کړو هغه هغه غیر اهم در مخکې کو اهم د سکړو هغه د رست کړو ایو مسابقه ده هغه ورست راشي هغه کې بیا دا معنی نه ملحوظي و یسارعون فی الخيرات و اولئک من الصالحین او دا کسان چې دي من الصالحین دا د جماعت نیکانو خلقونه دي دای سیم شو اتم صفته دا شو ها اتم صفته نه هم صفت وګورا وما يفعلوا من خير او هغه چې دوی کوي من خير د خیر کارنا خیر کار رسم مراد دی د الله فلاره کې خرچ کوي فلن يكفروه فلن يحرموه نو هرگز بنشي محروم کوله دوی د ثواب داغینا نه بشي محروم کوله د ثواب داغینا والله عليم بالمتقين الله تعالی په متقین باندې لسم صفت دا شوه اوس پدې دا کې هغه فلورم دغه نه ته بیان کو قانون فلورم قانون و ما يفعلوا من خير فلن يغفروا خو غیر نن بیان کو په صفات العلی کتابو کې بیان کو خطا ته وی چې تنظیم چې جماعت د مسلمانانو ته چلے نو پاره کې بد مال خرچه کې د الله د رضا لپاره مال چې کوم دنه هغه ورکه اوس دا مال خو کافرم خرج کوي کنه دا غي بس حالي هغه له بم دا فائدہ ور کوي هغه بم نه محروم کیږي د دې جزانا الله وینا ان الذين كفروا یقینا کسان چې کافران دي لم تغني عنهم هرگز بلری نه کړي دوی نه دغه باندې کړي دوی نه اموالهم مال نه دوی ولا اولادهم او نه زامن دوی بچان دوی من الله د عذاب د الله تعالی نه شیئا هیڅ نه هغه ته فائدہ نه ورکې نه مال فائدہ ورکې کدا الله پلار کې خرج کی کافر چې دی کافر تدا فائدہ نه ورکې ان اولاد فائدہ ورکې چې تبا اولاد سبا دعاو کی یا بور لسکارو کی سفارشو کی نه نه چې دی کافر دنه دا نه چلیږي ها و اولایک اصحاب النار او دا کسان چې دی دا خوندان د اور دی هم فیها خالدون دی به همیشه په دې اور کې مثل ما ينفقون اوس چاوی چې نن دوی چې خرچه کوي نو دې خرچي ولې ته فائدہ نشته نو الله مثال درکې چې مثال ته وګوره دا مثال دا دی مثل ما ينفقون مثال دا هغه چې دا کافر خرج کوي فی هذه الحیات الدنیا دې ته فی اجلیه وای خافی اجلیه احادیث کې راځي کنا ان امراه دخلت النار فی هرتن یو خذوا چې هغه اور ته داخله شو د وجد یو د وجد د وجد یو پښونه یو وجد یو پښنه دا غي د وجنه داخله شو نو دا مثل ما ينفقون مثال د هغه ينفقونا چې دوی خرج کوي فی هذه الحیات الدنیا د پارا د ژوند د دې دنیوي ژوند د پارا د دې دنیوي ژوند معنی به دا کوي ښا د دې دنیوي ژوند د پارا چې هر په دې باندې مې سګټه وشي دا روپۍ دې سړی ورکوم زکات کې بل ورځ بیا مال سکارو کې خدمت پرالو کې یا دا ولا ور دا روپۍ دل ورکوما پوچ کنا چې ما زما صفاتو کې کله کفلانه خو ډیر سخی سړی دی نو دما په دنیا کې نوم شي دا ټول کارونه الله وای کما فدر یحل دا په مثال په شان دا غسیلې دی هغه هوا دا صحیح شو فیها سرن چې پاره کې سوي پاره کې یخوالی وی امام بخاری معنا دی یخوالی کوي ابن عباس وای فیها سرن پاره کې گرمایش وی پاره کې سوي سخت گرمایش په دوړ باندې اطلاق کیږي چې دا ګرمایش والا سیلې او هوا راشي اصابت حرث قوم نو اورسیږي فصل دا قوم ته ظلمو انفسهم چې ظلم کړي په ځانونو خپل باندې فاهلکته نو هلاک کی دغه فصل لرا دا سیلې ورله تبا کی اوس تاسو ګورئ دې سړي چې دا کافر دی او خرچه وکړه نو خرچه خو خدا په یو فصل وکړ ټیک ته ځان د پاره خود د دا کفر پشان دا غتی وسیلې دی دا کفر عقیده ته پیدا لکن دی اس فائدہ نشته دی دا تباہ او برباد کوخه و ما ظلمهم الله او ظلم نه کړي په دې باندې الله تعالی ولکن انفسهم یظلمون لیکن دوی په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکي دي که څوک دا وایي چې ګور هغه غریب خرچه وکړه او خرچه چې کوم دی الله ورله قبول نه کړه نو دا خو ظلم دی الله وایي دا ظلم نه دی دا ظلم ته مان نه کړي دا ظلم په ځان خپل کړي چې کفر ور سره کړي کفر ور سره کړي خا اوس درته وای راشه جماعت د مسلمانانو جوړه جماعت مسلمانانو سلو رسول ذکر شوخا تقوا اخلاص پاکیده کې او ورسره دویم اعتصام بحبل الله دا الله قانون چې کوم دنو هغه قانون ګڼل دریم نمبر پکې سره یو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو ډلا سلورم نمبر پکې خرچا صحیح شو پنځم نمبر اصل وګور پنځم قانون دار د جماعت ته آداب نه دار یا ایه الذین آمنو اے مومنانو لا تتخذوا مجوړوي بطانتن هغه پټ رازدار من دونکم غیر تاسونا غیر تاس نسوکتی کافران یهودیان منافقان دا په جماعت کې رضان سره ماخلا دا په جماعت کې د ځان سره ماخلا بتانه ته وای بتانه اگر ازدار ته وای کنه بطن اصل کې خېټه ته وای اگر ازدار چې هغه ته د خېټه رازونه ورکې د خېټه او د ګډه رازونه ورته ورکې نو هغه ملګری مو جوړوا نو په شورا کې د ځان سره په تنظیم کې د ځان سره يهودي مالا نصرانی ماخلا منافق چې د اوپې دند نو هغه ځان سره په دغه کې مالا ها هغه ځان سره په دوستانه کې او په دغه کې په جماعت کې مالا ها تاسو د نقصان په باره کې دی هیڅ قسمه کمی نه کوي تاسو ته نقصان در رسي ښا څه نقصان چې در رسول شي یو صفت دار ښا دا داسې مردار دی دوی مګورا ودو ما عنتم خو خیدی ما هغه شی عنتم چې تاسو په مشقت کې شي تاسو تکلیف باندې ډېر خوشاله کنه یا نن بیا برابر کړی دی پوه شوي نن ته بیا چاپوا خبر برابر شوی ښا دا د دبل مرضی دا د منافق سړی دا پیځلی داسې قد بدت البغضاء من افواههم یقینا خکارا شوه ده بغض کینا من افواههم دخلو د دوینا د دوی د خلینا په بعض بعض مجلسونو کې داسې خبره راخکارا شوی چې پته ولګی چې ها تم پکی پوښوی نو دا دا پکې دا شو سلورم ګورا و ما تخفی صدورهم او هغه کفر او هغه نفاق تخفی صدورهم چې پټه یې سینې د دوی اکبر او هغه ډیر لوی دی هغه کفر او نفاق چې د پزړه کې پټ کړه دی هغه بیا د دین ډیر لوی دی هغه خکارا کوي نه پوښی دا دا یو قسم ته زجر دی چې تاسو دغه خلک یې تحبونهم چې تاسو مینا کوي د دې منافقانو سره ولا يحبونکم او ګر دوی مینا نه کوي د تاسو سره نو مؤمن سره خود کافر سره مینا نه کوي خود محبت نه مراد دی وای خیر خوایي ته مراد دی تمسحونهم تحبونهم چې تاسو خیر خوایي کوي خیر لته وي دوی لرا ولا يحبونکم او دوی تاسو لره خیر نه لټي بل ګورا دای بل مرس په پینځم دغه ذکر شو شپږم ګورا وتؤمنون بالکتاب کله او تاسو ایمان راوړی په ټول کتاب باندې او دای دای په ټول کتاب باندې ایمان نه راوړي خو د دوی هغه ذکر نه کړه کدا منافق دی نو دې خو نه وای کنه د ټول کتاب نه منم خو پټ پټ کوم نه دار امید داسې دی و اذا لقوکم شپا و مګورا و اذا لقوکم کله چې دوی تاسو سره ملاو شي نو قالو دوی وی آمنا مونږ ایمان راوړل دي و اذا خلو او کله چې ځان لشي نو عذو علیکم الانامل نو چکونه لګی پتا سو باندې استا علیکم الانامل من الغیظ غض الانامل چکونه لګی د ګوت په سرونو باندې علیکم الغیظ پتاسو باندې د وجه د غسینا تاسو د غسی چې پتاسو ته غصه دي نو دا څه چکونه چې کوم دې په ګوتو باندې لګی چې وای وای نو پوښوي نو دا سره دای بل مرض شوخه قل ورته وایا موتو بغیظکم مړ شي په غصه خپل کې مچې په غوسه خپل کې څه مطلب دی یعنی دغه شانته حالت به زمونږ یې که خیری تاسو به نور نور غوسه کیږئ مرگ براشی غستا ارمان به پورا نشی نو بس په غوسه کې بلار شي موتو بغیظکم مرسی په غوسه خپل کې ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله تعالی کوه دې پزرازونو لسینو باندې ان تمسسکم حسنه تسؤهم راشه بل د دغه وګوره د د بل مرض وګوره بل مرض دا دی ان تمسسکم کچرته ورسیږي تاسو ته حسنه خوشحالي تسؤهم نو خفه کی دا خوشحالي دوی لره و یغی بیا شوی دی را پول شي ډېر ته خپای دی سورې غریب و ان تصبروا ها و ان تصبروا و ان تصبکم او کچرته تاسو ته ورسیږي سیئاتن څه تکلیف نو یفرحو بها دی خوشحالي کوي پاغي باندې صف سور کی کنه وای کا شوی دی سړی غیر دی ورته دی بعض سړی بس دغه شانته حالت چې پتا یې غبیدا یا سړی وای وکنه دغه کړو عارضه کړي او یار ما سره دا گاونډي ډیر زیاتې کوي نو داسې کلی کې داسې مشران سپینګیرو ته ویلو وی دا گاونډي ما سره ډیر بد چلن کوي هغه مشران راغلل چې پښتنه وکړي چې سره سب بد چلن روان کړي هغه چې د هغه ګاونډي ته आवाज وکړو وی تراشه لکه دا سړی ستانه خپه دی هغه ته زمونه د خپګان پرې دی تاسو ګورئ خو شو وی څنګه چل دی وی یاره پلاني خبر خو باندې وی نه وی په ما باندې خو د 500 یډ ورسو زه په پانتی کېږم وې څنګه وی ویلی دي چې را پلانې د پلانې کړي هغه غټ خان او ته په یو ځای پانتی کېږي هغه په دې غوسه شو وی دا وګوره کنه وی تک کسی نه کنه وی دینه کومه دنه تنګ یو چې دیو د خان سره پانسی کیږي د بدور نو وشي خو شي هغه پانسی دې نه خوشاله خو چې داسې د ستات نوم کیږي کنه پاغه د دزړت شي نو داسې دې ان تمسس کوم دلته کې مسوي په یو جانب کې په دې بل جانب کې و ان تصبکم اصابت وي ګورې مست په عربی کې راځي معمولی غونې ټچ کېدل نو مسلمان ته چې معمولی خوشحالي ملاو شي کنه نو سي ادا سم خپي دي دا منافق سم خپي او چې معمولی خوشحالي ملاو شي مسلمان کې دا کاری چې هغه الله نعمت کارا کوي و ير دغه شانکار وشو الحمدلله نو هغه کارا کوي وان تصبکم اصابت چې بالکل په غټه ستا ته او شی راشي چې مصیبت در باندې خو غټ راشي سیئاتن تکلیف او بدحالی هغه در باندې خو غټ راشي نو مسلمان خلاص مصیبتونه ښکارا کوي نه او چې ډیر غټ مصیبت ته راشي نو هغه راخاره شي نو یفرحو بها دې په سم خوشاله وي د خکارو شوګیر دې و ان تصبرو او که چرته تاسو صبر وکړو په اذیت او په تکلیف ته دې منافقانو وتتقو او د الله نه متقوا وکړه تر دې پوری دای تا تا غ پینځه اصول ذکر کړ چې والکا جماعت د مسلمانانو په تقوا بنای اخلاص پاکیده کې وي اعتصام بحبل الله د الله په قانون باندې بچلیږي دریم نمبر بتوی د امه امر بالمعروف نهی عن المنکر طائفه په کې موجوده ای څلورم نمبر د الله په لار کې به خرج کړي پنځم نمبر به منافق سړی کافر يهودي په جماعت کې مسلمانانو په ډله کې نه اخلي اوس چې دا پنځه شرایط برابر شي نو څنګه چل بی او کدی پینزو شرایط کې لګ نقصان راغی بیا چل کیږي نو الله تعالی دا غي دوو مثالونه پیش کړي او دا جواب دی د اعتراض د منافقانو منافقانو اعتراض وکړو وی دا پیغمبر چې دی کنه وی دا وګوره کدی پیغمبر وی په وفات کې وشکست کېدو او دا د نقصان نه چې ویلا شکست شو په وفات کې الله تعالی و ایستا نقصان پکې نشته دی ته خو وختي سحر وته وی خپل ذمہ واری تا پورا کړی و صحیح شو نو دا غي بیان کړي او دو مثالونه دی ګورای ورته و اذ غدوتا یاد کا پاغه وخت کې چې ته سبا وختي اوتی من اهلکا د کورنۍ خپلنا د خپل کور نه د کورنۍ نه ته اوتی ښا نبی علیہ السلام په دیار لسم د شوال د دریم کال د هجرت یا پنځل لسم د شوالو پاغي باندې وختي سحر د کور وته خو او خطا سار وختي نو تله لاړو جمعات تا او په جمعات کې وو تر ماسپخینه پوری ماسپخین جمعې مونږ وکړو او بیا د هغه ځای روان شو تبوئ المؤمنین بوا یبوئ اپمانه تعین سر راضی تبوئ المؤمنین چې متعین کول تا ها خودل تا المؤمنین مؤمنان تا مقاعد زاین د ناس تی مرچی للقتال د پاره د جنگو په میدان د وحد کې تا ته قصور نه کړي ته خلاړي مسلمانانو ته د خاصه یو کومندو کړ چې دی لای بتکی نه دی لای بتکی نه هغه خپل مورچه مورچه دی ورته برابر کړی والله سميع الله تعالی اوریدون کې د ویناګانو د منافقانو دی علیم او الله تعالی پوهه په حالت ستا باندې تانه خبر دی چې تاسو کړیو تا پوره خپل ذمہ واری پورا کړی و نو دې مناف منافقانو دغه وینو چا به داوی چې نه دا باغه دوه ډلې وی هغه دوه ډلې د مسلمانانو د نقصان دا غي د وجنه شوی دی دوه ډلې سو کې یو بنو حارثه وا او یو بنو سلمہ وا او حتی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم روان شو او لاړو حتی نو پلار کی و سره عبد الله ابن ابی ابن سلول دام و سره تلو هغه پلار کی را واپس شو ځکه دا هغه را ایداوا په مدینه کې هغه وی چې په مدینه کې دن نه جنگ کو په مدینه کې دن نه جنگ کو د کفار سره او داغه مقصد داو اصل کې چې یاره مدینه ته کافر دن نه راشي نو مسلمانان بم شي مونږ بم شو کافر بم شي نو دا مسلمانان به ختم کو پوښوي هغه فیصله په دې باندې شو چې نه جنگ ته بهر ته وروسو نو چې کله بهر ته مسلمانان ور روان شو نو پلار کې خدای د قوم مالک کنا عبد الله ابن ابي نو په دې ډیر بد ولګید چې دما خبره نه منل شو نو دې پلار کې را واپس شو چې کله کفار ته ور مخامخ شو مسلمانان د ال تک را واپس شو یاره مونږ پکې نه یو پوه شو ویل مونږ خبره څوک نه مانی مونږ پکې نه یو چې دې را واپس شنو په دغه ځای کې دوه ډلې د مسلمانانو نورې وي یو بنو حارثه او یو بنو سلمہ دا دوه قبیلې په دوی کې لږه کمزوري رااله خو بیا الله تعالی په رحم وکړو دوی واپس نشو نو چا وی دا نقصان به دوی د وجنه شوی الله وینا د دوی د وجنه نه شوی اذ همت یاد کا په وخت کې چې قصد کو طائفتانی دا هغه دوه ډلو ها من منکم استاسنا ان تفشلا چې کمزوریو کی په جنگ کې بزدری معنی باندې کې صحابه دي خان نو دا غي بارک کې ادب والا معنی کې ان تفشلا چې کمزوریو کی داد ورډلې په جنگ کې خو لیکن والله ولیهما الله تعالی حافظ د دې دواړو الله حافظ نو الله کلک کلک الله کلک جابر ابن عبد الله وی وای زه په دې ډیر خپم چې مونږ په وخت کې واپس شیو لګ داسې دغه شیو لګ لګ کمزوریم کړي وا لیکن بیا په دې ډیر خوشاله شم چې الله وی والله ولیهما زمونږ د دوو قبیلو د پاره الله تعالی سره ولی دی نو موږ ډېر په دې باندې خوشحالي ګو وعلى الله فليتوکل المؤمنون او خاص په الله باندې ځان سپاري مؤمنان ځان په الله سپاري ولقد نصرکم الله ببدر اوس مثال اول ورکی د اغچا مثال ورکی د اغا دلی چې اغه د اغه حالتو چې دغه پنځه اصول د جماعت برابرو الله تعالی څنګه فقره اوسته وا دلته په وخت کې چې کوم مثالو هغه پنځه اصول کې لک کمزوري راغلی وا په امر کې کمزوري راغلی وا اعتصام به حد لله نور راغلی کنه لګونه کمزوري په راغلی وا اعتصام بحبل الله دا چې په قران او په سنت باندې تاسو کې عمل وکي او سنت د رسول الله دا او رسول الله دا ویلو په دغه غونډې باندې تاسو کې نه پر دوست کا سمرا کو دیږي هغه کې معمولی فرق راغی صحیح شو اتحادی خطا اذ تقول للمؤخا ولقد نصركم الله واو الام وتعان القسم دے او قسم می دی یقینا مدد کړو تاسو الله تعالی به بدرن په بدر کې وانتم اذلا په داسې حال کې تاسو کم وای پوښی تاسو کمزوري وای کم وای فتقوا الله نو یریګ تقوا او کوي یریګ د الله نه لعلکم تشکرون دې پاره تاسو شکر ادا کوي شکر گزار او ګرځي استقول للمؤمنین څنګه د بدر د مدد لک تفصیل بیانې ښا څنګه چلو اس تقول یا کفا وقت چې تا ویل مؤمنین مؤمنانو ته الین یکفیکم آیا هرگز به کافی نشي آیا کافی بنشي تاسو لرا ایمدکم ربکم چې مدد کی رب تاسو به ثلاثه الاف پدری زرم پس پدری زرو سرا من الملائکه د ملائکونا منزلین پداسه حال کې چې را کوزول شي د طرف د اسمان نه ها دا پتا سره کافی نشي پیغمبر علیہ السلام صحابه ته دا وی او دای وته وی په دی وجه باندې چې التا زر فرشتي خورا کوندي شوی بالکل اخو راغلیو او هغه خو مقابله کوله لیکن د دریو زرو په بارا کې داخل کې کفار پروپاګاندا وکړه وی مونږ ته درې زره مدد نور را روان دي پوښي بیا وی مونږ ته 15 زره مدد نور را روان دي نو الله تعالی وی چې دا خیر کدی ته درې زره انسانان راشي د بتا ته درې زره سره ولیکم فرشتي راولیم دا راغلی نه دي خدا غیر دروغ داوا کړي وا الله تعالی مؤمنانو ته تسلی ورکړي میدان کې کلک شي دا دروغ وای او کرال زبې درو لیکم خو نه راځي پوښوي بیا زر زر را لګلی وغه بسوتی الانفال کې براشي سورۃ انفال کې براشي چې زر راغلی وي ها هغه الله تعالی ورته ویلو چې ورکوس چیرال بیا الته کې ذکر راځي مردفین یو بل پسیر روانو دي کې منذلین راځي ځکه چې دا راکوس شي نه لیدا خبلا ان تصبروا بلا دا د مسلمانانو هغه جواب ته په لسان حال سره الله تعالی ته حکایت کوي بلا ولنه کافی کیږي درې زره فرشتي مونږ ته ډیره کافی دي بخمسه آلاف په پنځو زرو سره من الملائکه د ملائکونا مسومین په داسې حال کې چې علامات د جنگ به لګولي علامات د جنگ به لګولي خام هغه علامات د جنگ بعضی وای په دوی باندې نو روایت کې مختلف راځي بعضی کې وای تور پټکیو بعضی کې پګړای وی بعضی وای زیړ پټکیو او دغه رنگي په اصل باندې به علامات لګیدلې وي دا سه براشي وما جعله الله اوس چاوي چې ښا الله ته مدد لپرشتي را لېږي کنه نو الله تعالی دا مدد په خپل نشي کوله نو الله وی ولنا وما جعله الله الا بشرا او نه دې ګرځولې الله تعالی دا نازل ول د فرشتو الا بشرا لكم مگر زیر استاسو لپاره ولتطمئن به قلوب ولتطمئن قلوبکم به او دې لپاره چې مطمئن شي زړه استاسو به په دغه مدد سره ومن نصر نصر دغه معنی د غلبې سره دی ومن نصر او نه د غلبا الا من عند الله مگر طرف د الله تعالی نه العزیز چې غزور اور دی او الحکیم حکمت والا ذات دی هغه د خدای صفات او هغه کې نفرت داغه طرف نه دی او دا باقی دا فرشتي را لېګل چې کوم دي دا صرف تاسو د سره پاره دي د زړه د اطمینان د پاره دي ليقطع الله تعالی دا مدد وکړو د سره پاره ليقطع دې د پاره چې کټ کی ها هلاک کی ليقطع ليهلك دې د پاره چې کټ کی هلاک کی طرفن یو طرف یو ډلا من الذين کسانو نه کفرو چې کافران دي هغه کافران یو ډلا قتل کړل هغه څوک او یا کس کافر چې کوم نه په بدر کې قتل شو او یک بتهم یا به ذلیل کی او یک بتهم او یهزمهم یا بہت شکست ور کی پیم قلبون واپس بشی خائبین نامرادا نامرادا هیڅ قسمه دغه بوته اون رسیږي لیس لک من الامر شیء نشته تعالی را دا اصل کې نبی صلی الله علیه وسلم په مکه کې بعضی مسلمانان بندیان اغي بندیانو سره به کافر ظلم کولو نبی علیہ السلام به اغي بندیا دغه ته هغه کافر ته سکول بد دعا به کولا الله تعالی نبی علیہ السلام د هغه بد دعا نه سکی منع کوي نه دعا په بیان کوله قنوت کولو خو متعین په نوم نوم سره دعا نه منع کوي مونونه مالا په دې کې بعضی کسان ته سکو ما هدایت ورته کوم بعضی کسان ته سکو هدایت کوم لیس لک نو نشته تعالی اختیار من الامر بیا دعوه د صورت تکرار را لخوا با ختمیږي نو ځکه ولله خاچ اوس دا سدان با امداد د چا په لاس کې دی الله تعالی امداد زکه کوي چې اختیارات ټول دا سره دي کنه ولله ما فی السماوات و ما فی الارض او خاص د الله په اختیار کې ټول هغه په اسمانونو کې او ټول هغه په زما کې دي یغفر لمن یشا بخنه کوي هغه چاته چې اراده وشي و یعذب عذاب ورکي منا چاته یشا او چې اراده وشي والله غفور رحیم الله تعالی بخون کړي چې څوک توبه او باسي رحم کوون کړي پاوی باندې دا څه شو دا تر دې پوري دا دریم مهیسا د سورته آل عمران هغه څه شو هغه ختم شو په دې سکه سو په دې سکه تا ته وی چې د کفارو له براءت کو نو د مسلمانانو جماعت داغي بنیاد په پنځو امور باندې په هغه کې د توې چې په پنځو امور کې بغوریو د امر بالمعروف ډیر خیال ساتي ډیر فواید دي او د نه کولو نقصانات دي او پاره کې بیا ګړډه تا ته مخه ترازی یو ډله بستا دعوت نه مني دا غي لس بد اخلاق او بد صفات یو ډله بستا دعوت مني دا غي خصي پسونه لکه د ذکر کړ بیا دا غي نه پس په پنځم صفات کې رته وي چې منافق ور ځان سره وانه کړی په تنظیم کې ولې پاره کې لس بد خوینه دی پکې هغه د وجه نه ځان سره مملګری کوا بیا دا غي نه ورسته تا ته وي چې خپ پنځو اصول چې جماعت برابر شي او هغه کامل پوره شي نو د بدر غونته امداد بیا راځي خو که په پینځو اصول کې لږ غونته نقصان راشي نو بیا د اوفد غونته مشکلات هم مخه ته کیږي هغه راځي